بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه من اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد په پرونی درس کې موږ تاسو دا خبره وخت چې مسلمانان په مجموع کې عموما د یوې جګړې سره مخ دي او هغه جګړه فکری جګړه ده کومه جګړه ده فکری جګړه ده عسکري جګړه نه ده که څه هم عسکري جګړه په خپل ځای پاتې ده خو فکری جګړه تر هغه زیاته مؤثره واقع شوې ده او بیا دغه فکری جګړې آثار او مجالونه یا دګرونه د منګه ولیدل چې په هر هر مجال کې یا په هر ډګر کې موږ د دغه جګړې قربانیان یو دا را معلومه شوه چې هم د سیاست او حاکمیت په ډګر کې هم د فرهنګ او د رسم و رواج او اجتماعي زندګۍ په ډګر کې هم د دفاع او د امنیت په ډګر کې هم د تعلیم په ډګر کې هم د تشریع او د قانون په ډګر کې هم د اقتصاد او مال په ډګر کې په دې هر څه کې منګه د فکری جګړې قربانیان یو او بلکې موږ پکې ماتې خوړلې یو دا خبره مې یاده کړه کنه او په دې باندې مثالونه یاد کړ ډېر ډېر مثالونه مې یاد کړل اوس دا چې ولې دښمنانو د مسلمانانو په خلاف د عسکري جګړې ترڅنګ فکری جګړه هم شروع کړه نن په دې باندې خبره کړه چرا دشمنان اسلام در کنار جبهه جنگ عسکری علیه امت مسلمان جبهه جنگ فکری را هم گشودن چرا همین جواب چرا را انشاءالله امروز در درس ما دا یو خبره دویم خبره دا چې لغون واضح کوه دا چې هر جګړه خپل وسایل لري مثلا د عسکري جګړې وسایل څه شي دي تانک ده توپ ده بارود ده بل څه ده تاسو ما سره کومک وکړئ سیاره ده کشتۍ ده ټوپک ده راکټ ده ماین ده موټر ده فوجي ده عسکر صاحب مصاحب منصب ده او زری پوسټ ده سټلایټ ده او اتوم ده دا یو وسایل دي د فکری جګړې لپاره دغه چې پرونه موږ مجالونه ولوستل او پرون موږ اثار ولیدل د دې لپاره خپل وسایل دي لکه څنګه چې جګړه فکری ده دا ډول وسایل هم فکری دي د دې فکری جګړې وسایل څه شي دي د دې فکری جګړې وسایل مکتب ده پوهنتون ده کتاب ده مجله ده رادیو ده اخبار ده تلویزیون ده تیاتر ده سینما ده کتابخانه ده کانفرنس ده سیمینار ده او مناظرې دي تحقیقي مراکز دي کتابونه دي انسایکلوپیډیا دي موسوعه غټ غټ کتابونه چې لیکل کیږي دا دي فاکولټي دي دا د دې جنگ وسایل دي ځکه په فکری جنگ کې فکر فکر ته ماته ورکولای شي توپ او ټانګ فکر ته ماته نشي ورکولای نو توپ او د ټانګ مقابله په توپ او ټانګ کې دی شي خو د فکر مقابله په توپ او ټانګ باندې نشي کېدلی زه تاسو یو ساده مثال وایم پرون منګه کمونیزم خپل وطن کې توپ او ټانګ منګه ورمات ک هغه نظام منګه ورړنګ ک خو کم کمونیست منګه مسلمان ک آیا د بعد از پیروزی مجاهدین یا بعد از سقوط یا فتح کابل یا بگویم اعتلاف که بین بعضی ها و بعضی کمونیست ها به میان آمد تا به امروز شما گاهی هم شنیده اید از کسی که از کمونیزم توبه کرده باشه علال اعلان گفته باشه که من بیراه بودم کافر بودم کمونیزم یک نظریه کفر بود به علت و یا در نتیجه فعالیت فلان عالم یا فلان شخص یا فلان صاحب نظر یا فلان تنظیم گمراهی و کجروی و نو معقولیت نظریه کمونیزم به ما روشن شد بناان ما او را ترک کردم امروز ما سر از نو مسلمان هستم ای مردم مثل که دیروز شما را شما مرا کافر فکر می کردید امروز مرا از نظریات دیروزه خود طائب فکر بکنید ما توبه کشیدم و مسلمان شد کسی هم اعلان کرد از چند هزار کمونیستی که ما داشتیم در افغانستان من نه در اخبار خواندم نه از کدام رادیو شنیدم نه هم از کدام شخص شنیدم که او از ذریعه کمونیزم توبه کرده باشه چی کردن؟ سنگه را تبدیل کردن؟ از کمونیزم به کپیتالیزم دور خوردن از یک شیوه کفر از یک گونه کفر به یک شیوه و گونه دیگر کفر تبدیل شدن دیروز در خدمت یک دشمن قرار داشتن امروز در خدمت دشمن دیگر قرار دارن به دعوت و به تعلیم و به بنا کردن مساجد و صحابه کرام شیوه زندگیشان شیوه فتوحاتشان این بود که هر جایی که میرفتن اول مسجد را بنا میکردن اول مسجد را بنا میکردن من کمتر به یاد دارم یا کمتر شنیدم من که تنظیم های مجاهدین که بعد از زوال حکومت کمونیستا بالای افغانستان مسلط شدن کدام مسجد مشهوری را بنا کرده باشد اصلا به یاد ندارم که کدام تنظیم کدام مسجد را بنا کرده باشد صحابه کرام هر جای که میرسن مسجد اول جور میکردن اینها نه مساجد سابقه را آباد کردن نه کدام مسجد مشهوری را آه یک مسجد را مشهوری گفتن که مولای صاحب حقانی در خوست کدام مسجد تاریخی را جور کرد که چندین میلیون نمیدانم کلدار یا دلار بالایش مصرف شده و شاید از بزرگترین مساجد باشه در افغانستان در خوست کدام مسجد نوی را او جور کرده بود او هم چرا جور کرده به خاطر از که ملا بود ملا فرزند مسجد می باشنی از مسجد در آمده بود پس به مسجد در آمد گفت که ما امینجا خوانده بودم از امینجا بر آمده بودم امین مدرسه ما بود امین منطلق دعوت ما بود کم از کم امیر کمک آباد بکنم ملا بود نو فکر څنګه چې جګړه فکری ده د فکری جګړې لپاره وسایل هم فکری دي او د فکری وسایلو د لړۍ یا سلسله ما د تاسو خدمت کې عرض کړه چې هغه مکتب دی پوهنتون دی کتاب ده، مجله ده، اخبار ده، راډیو ده، سیمینار ده، کنفرانس ده، سینما ده، تیاتر ده، ادبیات دي، شعر ده، شاعري ده، دا ټول شیان دي. تمثیل ده، کتابخانه ده، مناظره ده، سټلایټ ده، انټرنټ ده، بحثونه دي او کلبونه دي، ندوې دي مختلفې. دا د فکري جګړې وسایل دي. یعنی په بل عبارت غیر عسکري وسایل دي غیر جنگي وسایل دي دا غیر جنگي وسایل چې کوم وضعیت ایجاد کی دا ډیر پا او ډیر طولانی وي وسایل فکری که کدام وضعیت نوی را ایجاد بکنه او بسیار دیرپا و طولانی می باشه میبینید شما که روسها یک وضعیت نوی فکری را در افغانستان ایجاد کردن که متمثل بود در حزب دموکراتیک خلق افغانستان یا همچون احزاب دیگر چپگرا یک وضعیت فکری نوی را ایجاد کردن در نتیجه چی ایجاد کردن؟ در نتیجه فکر و فرهنگ و تعلیم و پهنتون و وسایل غیر از کریم حکومت ها رفتن کودتا ها شدن مردم کشته شدن پناهنده شدن رفتن آمدن لیکن اما وضعیت تا به هنوز قائم است تبدیل نشدن مردم چون صحابه کرام او تابعین او دي خلکو چې خلکو کې د ملتونو چې فتح کړي دي د فکری وسایلو په نتیجه کې د محراب او د مسجد او د دعوت او د مولا او د وینا او د نصیحت او د دلایل او د بیان او خلکو د قناعت ورکولو او د بهترین الګو نمونه مثال دی وړاندې کولو په صورت کې چې کومه تبدیلی راغلی ده دا د تر زرو ډیر کلونو ور باندې تیریږي خو لا پاتې ده که روسانو ته ورغلي دي یا د قوقاز سیمې ته ورغلي ته اوس مسلمانان دي حتی چې که عملی اسلام ته لري شوی نمونه لا اوس هم د مسلمانانو دي او ځانونه اوس هم مسلمان بولي یعنی زر کاله به ورباندې تیر شي یو نیم زر کاله به ورباندې تیر شي خو دوی به بیا تغیر ته نه آماده کیږي خو د ټوپک په زور چې کوم تغیر راشي عصري د عسکري وسایلو په زور چې کوم تغیر راشي هغه په یو ورځ کې تبدیلیږي په یو کال کې تبدیلیږي په یو میاشت کې تبدیلیږي په ماخام کې به ګوري یو شی سهار کې به ګوري بل شی په ماخام کې به یو چا حکومت وي شپه تیر شي سبا به ګوري د بل چا حکومت به د خلکو به شکلونه بدلی جامې به بدلی ګیره به پاکې خرلی پګړې به غورځولي جماعتونه به مشار وي ولی ځکه چې فکري تبدیلی په خلکو کې نه راغلي د عسکري وسایلو په نتیجه کې تبدیلی په خلکو کې راشي نو هغه بیا په یو ورځ بیرته ځي لمنځه خو د فکری وسایلو په نتیجه کې چې کومه تبدیلی په منځ کې راشي او نوې وضعیت ایجاد شي هغه تر ډیره پورې پاتې په دې باندې تاسو له ما سره متفق یاست کنه اوس راځو دې خبرې ته د امدغه اهمیت دی وجه نه چې دا فکری تبدیلی ډیره پاتې کیږي خپل ځان په خپل ساتي او خپل دفاع هم په خپل کوي او دا بیا د تاریخ په اوږدو کې خپل تداوم په خپل پالي دا اهمیت په نظر کې نیولو سره غرب وغوښتل چې د جګړې ډګر تبدیل کړي د عسکري جګړې په ځای باندې فکري جګړې ته ترجیح ورکړي چې نتایج پرون کې عرض ته خدمت کې کوم کوم مجالاتو کې دوی کوم کوم تغیرات او کوم کوم فتوحات درلودلې دي اوس راځو د دغه فکري جګړې لږ غونې مختصره تاریخچې ته چې آیا دا جګړه مخکې هم وه او که دا اوس شروع شوې ده دغه فکری جګړه د حق او د باطل وجود نه شروع شوې ده چې کوم ورځ نه الله تعالی آدم علی السلام پیدا کړی دی د رسول او د پیغمبر په حیث د نبی په حیث باندې مقابل کې شیطان قسم خوړلی نو بیا دا ډول فکری جګړه شروع شوې که څه هم په هغه وخت کې لږ ساده وه وروسته بیا د پیچیده شوې ده زه یو مثال درته وایم کله چې الله تعالی شیطان وراټه او د آدم علی السلام په سر یې وراټه د دې وجه نه ځکه د الله نافرمانی وکړه او آدم علی السلام ته سجده ونه کړه تهدیدات صادر کړل زه به دا کوم دا کوم دا کوم بیا د دغه تهدید ته الله تعالی ورته فرمایل چې هغه چې زما بندګانې په هغو باندې د تا لاسبری نشته ده او هغه چې په تا پسې ځي تا او هغوی دواړه نه به جهنم ډک کړم نو بیا ابلیس ابلیس بیا څه وکول ابلیس توپ نه درلود بیچاره ټانګې نه درلود بیچاره ګک تیارې نه درلوده سټلایټ نه درلوده فکر یې وکړ چې دا جګړه که فکري جګړه کومه فکري وسایل پکې استعمال کومه فکري او فرهنګي وسایل نو ډېر په اسانه باندې کېږي نو بیا راغی آدم علیه السلام ته عذر زاری شروع کړي او بیا یې قسمونه ورته شروع وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین ابلیس راځي آدم علیه السلام ته قسمونه یادوي والله بالله ثم تالله يا آدم والله چې نصیحت درته کوم والله چې زړه مې در باندې خوږېږي ای ای ای ادم ای نصیحت درته کوم خو اوس ته خو وینې چې زه تا په حق کې همدردي لرم نصیحت مې ښکار شروع کړ د قسمون قسم څه شی ده عسکري وسیله ده که فکري د قسم په نتیجه کې په یو چا باندې باور راتلل دا د یو فکري بدلون دی که عسکري بدلون دی نصیحت فکري وسیله ده که عسکري فکري وسیله ده راغی ادم علی السلام ته قسمونه وخو چې لږ باور را باندې وکړي او بیا دا ورته چې زه خو تاسو ته نصیحت کوم بس زه خو وایم چې تاسو دلته پاتې شئ دې جنت کې دلته پاتې شئ او ته خو د دې ونه په دې خاطر باندې شوی چې دلته پاتې نشي په دې پیغام چې تا دې پاتې کېدو راز په دې کې د بس ته پر برید کا نو قسمونه ورته خولل او خوږي خوږي خبرې ورته شروع کړې وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين نو د دې جګړې دا پیل د شروع نه اول خو په تهدیداتو باندې شو زه به دا وکم او دا به وکم او دا به وکم دا به وکم نو هغه دا هغه عسکري ډول باندې نشو کولای نو بیا فکری جګړه شروع دا سلسله هم داسې د انبیاو سره او د مصلحینو سره مختلف شکلونه کې تېره شوې ده راغلې ده او تهمتونه باندې لګولې دي کله به شعیب علیه السلام غونې سړي ته چې خطیب الانبیاء هغه ته ویل چې موږ د تب خبره به خنه پیو دا ته څه غړي وړي وای دا ته خبره نشه بیانولای صاحب علیہ السلام ته څه ویلي ما نفقه كثيرا مما تقول ته بیان نشي کولای خبره نشي واځ کولای موضوع سم نشي برجسته کولای ته ګوري دا یو فکر تهمت دی دی بیان ته حق یو تهمت دی یا په دې معنی چې دا خبره به خیر سره دی اوریدو نه دی دا د پوهېدو نه دی دا خبره همدغه سلسله چې بیا کله قریش ته راغله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو خلکو ته ښه بیان هم کولی شي او قریش هم په دې ښه پوهېده چې دا ښه بیان کولی شي او دا بیان ښه معاصر هم دی نو بیا یو بل فکری وسیله په کار واچوله بیا به خلک راتلو د پیغمبر اسلام خبرې به اورېدې نو دوی به په حرم کې خلکو ته ویلې خو که بل فرض څوک راغله او غوږ ورته نیوه او د پیغمبر هم خبرې کولې نو تاسو به داسې لغویات او چټیات پکې وایي چې د خلکو خبر غوږ ته دا خبره ورنشي سم پې پوه نشي او هدف څه شی ده لعلکم تغلبون چې تاسو غالب شئ نو دوی غلبه په دې کې لیدله چې د حق په خلاف دومره تبلیغات دومره چټیات دومره لغویات دومره باطل شور شور ماشور جوړ کی چې هغه د حق پیغام ته کې پټ کی لکه دا اوس د غرب میډیا د حق د پیغام د پټولو لپاره او خلکو ته د نه رسیدلو لپاره چې خلکو ته د حق پیغام ونه رسیږي دونه ډیر سټیشنونه دومره ډیر تلویزیونونه دومره ډیر جریدې دومره ډیر رادیوګانې چې په یو ساعت کې په یو ورځ کې په لکونو لکونو ساعته د حق په خلاف باندې تبلیغات کیږي تغلبون دا مغه زړه سلسله د نن لګونه رنگینه کړې ده د صحابه کرامو په زمانه کې شکل رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته حکومت جوړ کړ نظام ورته جوړ کړ مدینه کې د دې لپاره یو د ژوند یو بهترینه طریقه جوړ کړو د دوی یو حیثیت قائم کړ او د انصارو ترمنځ هغه زړې دښمنۍ وي هغه ختم شوي د اوس او د خزرج یو سل شل کلنه دښمنی دا ختم شوه په خپل منځ کې شیر او شکر شول هر چیرته د بل نه قربانېدل نو يهودان خو د دوی زاړه یاران ول يهودانو په دوی کې د جنگونو تازه ساتل تیر سل کال ولې به تازه ساتل دوی کې دوه غټې درلودلې یو غټه دا درلودل چې يهودان چې هغه اهل ثروت وو او اهل صنعت هم او اهل تجارت هم نو د دې ثروت او د دې تجارت او د دې صنعت دا په هغه صورت کې مفید واقع کیږي چې مارکیټ ورته جوړ کړي چې مارکیټ نه وي نو څه به خرج کړي څوک به د دې پیسو ته محتاج شي نو بیا به جنگ تازه ک بس دایو طایفه ته به چې بس موږ تاسو سره یو تورم درکو ځوانان درکو پیسې هم درکو خیر د ورسته بیا راکې اس پرونه چې هغه چې کم ورته ونه وایي بس دې به چارج کړ ته دې به چارج ته دې په غوبه نور خلاص شو غوبه خو وډبول بیا به بل ته سره راغله چې موږ خو لغونه کم نه هغه چې دې ته مالی سپورټ ورکړي موږ هم تاسو درکو بس لږ ونې سود ته دا به خیر راکې پروا نه کوي دغه توري دم واخلې خیر در ځان به درکو درته نو يهودانو به تل کوشش کاوه چې مدینه خپل مارکیټ وساتي د خپل مال لپاره او د خپل صنعت لپاره او د خپل ثروت لپاره دا په خلکو کې وچلوي د دې لپاره یو سرکلنګ پیدا کړي دا وچلېږي دا پیسې هم وچلېږي تورې هم وچلېږي خبره مو چې یو دا هدف او دویم هدف دا و چې يهود د مدینه اصلي اوسېدونکي نه وو دا له بل ځای راغلي قبایل وو هغوی په دې پوهېده چې موږ دلته بس یو څو کوره یو او د شاوخوا ته اصلي قبایل او اصلي عرب دي که لږ دوی خو موږ ته متوجه شو او لږ په قرار شو د آرام ساه یې واخیسته نو خو د خپل منځ کې یو بل خوري خو ما خو تر ټولو نه ښه ورته دی خوراکي نو راځه دوی په جنګونو کې داسې مشغول ساتي چې موږ ته اصلا پام نشي دی د یهودانو په خلاف باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نو يهودانو حرکت کرا کرا محدوداوه محدوداوه محدوداوه او هغه مسلمانان شو انصار په خپل منځ کې سره خواږه شو نه چا دینه پور اخیسته نه چا تینه سود اخیسته نه چا تینه توري اخیستلې نه چا تینه مرسته غوښتله بس او د دې بازار سور شو چې بازار سور شو نو بیا یو ورځ یو ځای کې انصار ناست که خوږ مجلس ده څو کسان خزرج دي څو کسان اوسیان دي او خو خواږه منځ کې خبرې کې خپل منځ کې اختلاط کوي یو يهودي سپینګره چې د حالت ولیده چې دا غري چې پرون به یو بل څنګهونه نیول پرون به یو بل وزل او نن بیا دونه سره خواږه شو دا څه کله برداشت کولای شو دا خو چې دوی سره یو شو سبا ورځ موږ خیر نشته ده په موږ سره پورته کېږي نو بیا غلی کور ته لاړ او په کلي کې هلته یو هلک پیدا کړ یهودی هلک وایي څه شعرونه میرونه درته یاد دي او هغه د زړو جنګونو چې د اوس او خزر تر منځ به کېده بس څه هغه ته ور یاد څه ده ورته ور یاد کړه نو بیا دوی چې ته راشه زه ته به هلته کښېنې زه تر څنګ زه به د اوسیانو په ملاتړ باندې یو څه شعرونه وایم او خزرجان به پکې وټکوم او ته په ځواب کې بیا د خزرجانو په ملاتړ او د اوسیانو په خلاف باندې هغه زاړه شعرونه چې پخوا ویل شوي دي دا ته وایه نو په دې طریقه باندې یو د بل ځواب به وایي وایي اچھا راغی د یو د سپینګری يهودي او شعر شروع کړ هغه لکه ورته ځواب ویلې د بیا هغه بیا شعر شروع کړ د ورته ځواب ویلې او دا جوابونه په دې ډول چې نه موږ ظالمان نه وو تاسو په موږ ظلم کړی وو او که موږ خپل ځان دفاع نه وکړو نو تاسو به موږ داسې کړی وي داسې کړی وي د ویل نه ګوري څنګه په تاسو کې څنګه په ادب کړی څنګه دونه درکې ووجل څنګه د تاسو دونه مال غنیمت کړ څنګه دا ول جکړه څنګه دې ته مجبور کړی نو کرا کرا د صحابه د دې خبرې اورې دې ته متوجه شو چې متوجه شو نو هغه خو د تیږي نه و د فولاد نه و د غوښې عواطف درلودل احساسات درلودل کورنۍ درلودلې هر کو هر کور او هر قوم او هر قبيله هر پکې مړی ورکړي وو لا زخمونه تازه وو په نفسونو کې نو د شان ته بیرته دا هغه دي نو د انصار په خپل منځ کې چې یاره خو که تاسو نه وکړ موږ کله کول خو بس جنجال په تاسو کې وو آی تاسو ته ول نه اصلا ظلم تاسو کړی وو موږ چیر کړی وو تاسو په موږ داس چل کړی چې موږ بیا په تاسو کې داسې دا خبره سره ګرمه شو ګرمه شو چې ګرمه شو په خپل منځ کې اوري سره پورته شو چې پورته شو چې سره توري یو د بل په خلاف توري راپورته کړی او بیا هر څو خپل قبيله قبيله ته نار کړی وا اوسا اي اوس ولا ورسېږي د بل نه کوه خزرج خزرج ولا ولا ورسېږي هغه يهودي سپنګيري يهودي الک ځان وېسته چې میدان معرکه ګرم ولید چې اوس بس اوس نو وینه بهيږي غیر ځان وېسته لا لا په دې کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر و او رسول الله صلی الله علیه وسلم په منډه منډه ورته راغی چې راغی نو بیا دوی ته نصیحت وکړ او ورته وی فرمایل چې ورسته له هغه نه چې الله تاسو ته هدایت وکړ او د تاسو کفر په اسلام باندې تبدل کړ او زما په وسیله تاسو هدایت ته راوستي تاسو بیرته جاهلیت ته ګرځئ او په داسې حال کې زه تاسو کې موجود یم ناست یم تاسو جاهلیت ته ګرځئ یضرب بعضکم رقاب بعض یو د بل سرونه الوزوي سټونه الوزوي ورته نو هغه بیرته متوجه شو دا موږ څه کوو پیغمبر موجود قران نازلېږي د اختلاف عامل نشته بس د بل څه په خبره باندې موږ متاثر شو یو نو هغه د جوش نه بیرته هوش ته راغلل چې هوش ته راغلل نو هغه د سیسه شانده شو اوس دې د سیسه ته تاسو وګورئ چې په دې ځای کې نه توپک استعمال شوی نه توپ استعمال شوی نه تور استعمال شوی نه مال استعمال شوی هیڅ شی استعمال شوی په دې کې فکر استعمال شوی شعر استعمال شوی پیغام استعمال شوی وینا پکې استعمال شوې ده د صحابه کرامو غوندې خلک هغه چې د ملایکو سره به یو ځای ګرځېدل جبريل به په خپل سترګو د چې د پیغمبر مخ ته راځي کینی او د پیغمبر په ځنګنو لاسونه ږدي او دوی ورته ګوري جبريل به په سترګو لیده اته خلک هم د غزو فکری نه یا د فکری جنگ نه متاثر کیږي ځکه بشر وکنه ملائک خو نه او معصوم خو نه وکنه انسانانو مشکلات ګاللي او تیر کړي وو نو چې د هغوی په زمانه کې خبره دې ته رسېږي او وسیله د دې جنګ یا د دې فتنې څه ډول وسیله ده فکري وسیله ده که عسکري وسیله ده یو فکري وسیله همداسې د صحابه کرام په زمانه کې یو بل مثال موږ ګورو چې کله د تبوک د غزوې نه یو درې کسه صحابه بیرته پاتې کېږي یو کعب ابن مالک رضی الله عنه او یو هلال ابن امیه او یو مراره بن ربیعه دا درې صحابه پاتې کېږي منافقان نه دي مخلصان دي بس پېښه شول ورته پاتې شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته راوګرځي منافقانو قسمونه ورته خوړل دوی نر غوندې ورغله ورته چې یا رسول الله بس اکسل نو اخي بس نفس را باندې لږ غوندې ضرورت شو پاتې شو ته به اوس ځان قسمونه ته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی سره یوه تادیبي معامله شروع کړه چې دوی لږ غوندې پوه کړي لږ یې تأدیب کړي پاینده کې داسې ونه کړو دې موقتی باندې مقاطعه ور سره اعلان کړ څه ور سره وکړ خپل مر سره نه غږیدو صحابه یې منې کړ او حتی چې د کورونو خلک یې ونه منې کړ چې غږیږي بنه په دې زمانہ کې غساسنه ورته ویلې د غسان د کورنۍ شاهان وو شام خواته عرب و خو مسیحیان شوي وو د دې غسانیانو پادشاه یو څوک راولېږي چې خط ورسره دی مدینه کې نارې وهي من يدل على كعب بن مالک من يدل على كعب بن مالک کعب بن مالک به څوک راوخي کعب بن مالک به څوک راوخي بس خلک خو غږیږي نه ډېر خو یو بس یو چا شرایط وکړه چې هغه دی راغی ورته او یو خط ورسره و دا خط ورته ورک خط چې ورته ورک ګوري چې د مدینه منورې یو فرد ته د صحابه او یو عادي انسان ته کعب ابن مالک ته یو پادشاه خط ورته لیکلی دی یو بل ملک رئیس جمهور ورته خط لیکلی ده دی ورته دا لیکلی دی کې ته زه خبر شوم چې ستا ملګري یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم د تا سره جفا شروع کړې ده او تا الله دونه خوار نه پیدا کړی ته موږ سره یو ځای شې موږ وطن ته راشې موږ به د تا قدر وکړو د تا مواسات وکړو دلجویي به دې وکړو او الله خو ته ذلیل نه پیدا کړی نو دا صحابي وایي چې دا نو یو بل فتنه شو یو بل ابتلا شو خو هغه د پیغمبر شاګردان وو هغه د قران اخستون کې قران په یدل دا نه ویل چې د قران لا نه تراغله دا قران من تراغله هر فرد تراغله نو بیا هغه وایي چې دا خو یو بل ابتلا ده د رسول الله مرور سم ولاد شم او تب مسیحي شم نعوذ بالله او بیا د پادشاه په مهماني کې الته عائشه سره کوم هغه خط راوړ کور ته او په کور کې خځه تنور اچولای او په دې تنور کې دا ورواچاو او سره لمبه یې کړو بس لوخړې اسمان ته وخت نو دا اوس تاسو غواړئ چا ته خط لېږل یو څوک د بل چا نه انشعاب ته آماده کول انشقاق ته آماده کول د چا په خلاف باندې یو بل موقف د اسلامي مرکزیت د اسلامي حکومت د اسلامي نظام د اسلامي قیادت په خلاف یو ډول انشعابي نظریات ایجادول دا فکری وسایل دي که عسکري وسایل دي دا فکری وسایل دي دا فکری وسایل هم داسې را روان و را روان و تر دې چې دولس سوه او پنځوسم میلادي کال را ورسېدو په دې کې صلیبي جګړې هم تېرې شوې انشاءالله خبره کوو پې باندې بیا او ډېر مشکلات د شرق او د غرب تېر شوي وو دې ځینې د فرانسې نه د فرانسې نه نه هم لویس د دوی نو به دوی پاچا ته ویل لکه رئیس جمهور چې ورته وایي څه ورته پرزیدنټ وایي څه ورته صدر وایي څه ورته چانسلر وایي د هر هیواد د مشر بل لقب یو نوم وي د فرانسې د فرانسې نه د دې ځنه راغله او دلته په مصر باندې حمله وکوله فرانسې رئیس جمهور نه حمله وایي دوی په خپل په دې حمله کې شامل وو او بیا دلته د نیل په غاړه باندې په مصر کې په یو جګړه کې دی اسیر شو د فرانسویانو فوج ماتې وخوړه او دی اسیر شو په 1250 میلادي کال چې اسیر شو نو نور فرانسویانو تښتېدل او د مسلمانانو په اسارت کې پاتې شو دلته دی تقریبا د یو کال یا د یو نیم کال په شاوخوا کې د مسلمانانو سره اسیر و د فرانسې رئیس جمهور د مسلمانانو بندي و په دې بند کې هغه وخت ضایع نه کړ بس ناس وي چې اصل کې ناصلو نه خو فکر کول ښه دي نو بیا یې په دې باندې فکر وکاوه چې دا د غرب هیوادونه قوي هم دي لښکر هم ډېر لري ملاتړ هم ډېر ده جنگي تجربه هم لري زاړه دولتونه دي یونان او د روم دولتونه هم اداره کړي دي لشکر کشای باندې پیږي خو چې هر وخت دغه تراشي بس دغه یو پټۍ نه دغه سمندري پټۍ نه وړاندې نه راوړي نه یو ورځ مکې ته راورسېده نه مدینې ته راورسېده نه یو ورځ عراق ونیو بس دغه د سراشي نور بس دلته بیا سل کال پراته زور وهي وهي وهي اخر دی ورس لاړ شي بیرته دا څه وجه ده په دې مسلمانانو کې څه چل ده دی د قوت سرچینه چی شته ده د دې د قوت سرچینه په څه شي کې ده یو کال یو نیم کال تفکر او د سوچ نه ورسته د مسلمانانو د قوت سرچینه پیدا کړه او هغه دا چې دا قوت معنوي سرچینې لري دا قوت مادي سرچینې نه لري په مادیاتو کې مسلمانان کم دي نو بیا له دې ځنه د د مصر نو تبادله شو بلکې هغه فدیه ورکړه د فرانسې حکومت مسلمانانو ته دی آزاد کړ دی چې له دې ځنه بیرته لاړ فرانسې ته په فرانسې کې فرانسویان اهل فکر او نظر او عسکري خلک او سیاسي مشران دی راټول کړو بیا هغوی ته یو بیانات صادر کړه چې د بیانې عنوان دا و چې که چېرته تاسې غواړئ چې مسلمانانو ته ماتې ورکړي نو تاسو خو جنگونه د دوی سره تجربه کړې دي او په هر جنگ کې ماتې خوري او دوی عین اروپا ته درته سره ورسېدل راغلل په هر جنگ کې ماتې خوري نو که چیرته غواړئ چې تاسو مسلمانان مغلوب کړئ تاسو د دوی فکر او د دوی عقیده باندې وار وکوئ د دوی په فکر او د دوی په عقیده باندې گزار وکوئ فضربوهم في عقيدتهم فانها مكمن القوه فيهم عربي کې دغه عبارتونه ترجمه شوی او چې د دې عقیده تر کار لاندې ونیسي د دې ذهن او فکر تر کار لاندې ونیسي ځکه د دې ذهن او فکر دا د دوی د قوت کمینګاه ده دلته پټ ده د دې قوت دا فکر باندې فکر باندې کار وکړي نو بیا مغه و چې په فرانسه کې او په اروپا کې دغه زمانه په مکتبونو یا په پوهنتونونو یا په اداراتو کې په استشراق باندې او په دې باندې کار وشو چې څنګه د مسلمانانو ځوانان راشي دلته تربیه شي مسلمانانو بچیان په غرب کې تربیه شي اول د غرب یو برخه خلک په اسلام باندې تربیه شي خو وای نه مني اسلامي علوم زده کی وای نه مني مسلمان نشي او بیا دغه خلک دلته راشي تر دې یا دا خلک وروسته بیا راشي په دې ځای کې مکتبونه او لیسې او وزارتونه او پوهنتونونه او اکاډمۍ او ادارې تعلیمي ادارې په شرق کې دلته جوړې کړي نو بیا همدغه وسیله ډېره کاریګره واقع شوه او مسلسله دوی په دې باندې کار وکاو نتیجه یې دا شوه چې نن موږ او تاسو په خپلو هیوادونو کې پردي ګڼل کیږي زمونږ فکر زمونږ فرهنګ ډیر څه پاتې ګڼل کیږي د غرب فرهنګ متمدن ګڼل کیږي مسلمانانو سره د ښه او د بد معیارونه پردي شول معیارهایی که خوبی و زشتی را به او تفکیک میکردن اجنبی شد استانداردهایی که مسلمانان زندگی خود را به او مطابق میکردن صحیح است یا غلط است و مستندردها و میارها او بیگانه شد وقتی که بیگانه شد دیگه هر چیزی که مطابق همون میارهای بیگانه باشه صحیح چیزی که مطابق میارهای بیگانه نباشه مطابق میارهای شرقی و یا اسلامی باشه او غلط خواهی او رسم و رواج باشه عادت باشه کلتور باشه فرهنگ باشه تجارت باشه شیوه زمامداری و حکومت باشه تعلیم و تربیه باشه زبان باشه اخلاق باشه هر چیزی که مطابق میارهای غرب باشه درست هر چیزی که مطابق میارهای غرب نباشه هر چقدر ارجمند باشه هر چقدر ارزشمند باشه او غلط همی بود که امو لویس تاسه یا نویس نوم نظریه جنگ فکری را با مسلمان ها مطرح کرد نه تنها فرانسه بلکه تمام اروپا و بعدش که اروپایی ها و امریکایی ها موقف مشترک را اتخاذ کردن در برابر مسلمان ها بالای امی موضوع کار کردن و امروز هر کس مقتدری را که در هر مجال زندگی در هر عرصه زندگی میبینی خواهی و عرصه عسکری باشه و امنیتی باشه اقتصادی باشه فکری فرهنگی باشه ادبی باشه و اجتماعی باشه هر چیز باشه اونها یا هم فارغین دانشگاه ها و پهنتون های غربی هستند و یا هم فارغین مراجع تعلیمی هستند که غربی ها در شرق ایجاد کردند که غربی ها در شرق ایجاد کردن ما شما میبینیم در افغانستان ما شما شاید بگویم که کیها چرا ایجاد کردن یک چند مثال خدمت شما عرض میکنم باز انشاءالله فرصتش میه به تفصیل بالاش گپ میزنیم در افغانستان پوهنتون کابل از طرف کی تمویل میشد از طرف کی اداره میشد عموما از طرف امریکایی ها کانکورها و از طریق ارتباطات شخصی که با وزرا و با اهل حکومت داشتن با خود می بردن تربیه می کردن و از طرف پس روانش می کردن و باز دیگه اتوماتیک یا وزیر می شد یا مشاور می شد یا هم رئیس می شد یا هم یک چیز می شد حتی حکام ما یک قسمت زیادشان از بیرون تعلیم گرفتن خود ظاهرشاه تعلیم خود در فرانسه گرفته بود زبان فرانسوی و زبان ایتالیایی و زبان انگلیسی را بلد بود و تعلیم خود به فرانسوی گرفته بود دیگه این هم یک تاریخچه مختصری از جنگ فکری بوده سبب ان شاء الله په دې باندې خبره وکړو کدي الله رضا وا چې ولې دوی فکری جنگ ته ترجیح ورکړه پرون خبره دا و چې یو جنگ دی او دغه آثار و د نن خبره دا و چې د دې تاریخ څه شی و